مظهورها چې حرام کړی شوی وي دا غي شاګانی سورلی به پینو کو لکه حام او صایبه وغیرہ وان عام او ساروی دی لا یذکرون اسم الله چې نه یادیږي نوم د الله علیها په دی باندې دا الله نوم بنالی بهیره وغیرہ افتران علیه دا ټول دروغ دی په الله د تحریمات جوړ کړي د ساروی با په خېټه بچو دیو پینوم کې خو اواز به وکړو دا به سړی خوري خزي باندې خزي به نه خوري په خزو حرام دا رنګ دا به خزي خوري سړی به نه خوري دا رنګ څه سارویو ناغه د غیر الله په نوم منلی ولکه حام او صایبه پغه به سورلی نو کوله په دې سورلی حرام ده څه سارویو پای به د الله نوم ناغز د غیر الله په نوم به زبا کوله ک بهیرا وی سیزیم زرد چه سزا بول الله ورکی ما دا غسکانو یفترون چې دي ځان نه جوړول وقالو او وی دوی ما هغه بچی یا ما هغه پی فی بطون هذه الانعام چې په ګیډو د دې څارو کې دي خالصة دا به خالص لذکورنا زموږ د سړو لپاره وي ومحرم حرام به وي علی ازواجنا زموږ په ښځو باندې بس په بچی به یې نوم کېښود دا د سړي دی ښځې به یې نه خوري پی دې نه چې دا پیولی شو دا به سړي خوري ښځې به یې نه خوري لکه وسیله چې تېره شوې وه انعام کې الله وایي دا عجیبه خلک دي. حلال په ځان حراموي او بل طرف ته وان یکن میتة او که چرته مردار به وه نو فهم فیه شرکاء ټولو پکې شریک وو مردار به یې په شریکه خوړه او حلال به یې بنده وو دی به نه خوري او دی به خوري اوس هم نظر د غیر الله ته ټولو پرلت غزولي خوري یې دا څه ده وایي خورده ده هنه خورده جوړه کی خورده بابا نه مالګه وروړي پدې داتا صاحب کې لاهور کې چوک ته تلی لیدلې به امام لیدلې کتلی الته چې کم دا نظر راشي کنه د داتا په دې باندې جګړی کیږي او ته منه ما په خپل سترګو لیدلې چې غټ غټ مالدار خلک په غټو گاډو کې بولاړي او را بشي دې نظر وړو د پاره چې دا ډېر بختور ایته به لوخي نیولې چې دا کور ته یو سودا خورده دا اګن خوري یو ورځ یو مرګره را سره و زما شاګردو مانه قران ویلو پنجاب کې پاتې کېده بیا زه سکار والے سره امیر سے بوزه لاهور د تیرو ناغه ماتوي تراشه زده بازي زینه د تخم لاهور کې ډیر پاتې شي پښتون دی خپل د پاتې کیږي اوس عملته دی اوس سیالکوټ کې نارا توي زه بیا د داتا دربار تر اوس مې دې ته زه وزل راغله میرا شته کې دا جیو شي نه خمتا نه دی لیدلی زوی دل تډیر ګرځیدل ناغا عجیب عجیب شي نه راته بکې وخول یو راته یو خو وغزل غوسته وي د ټولو مردا زل غوستي د جامع نه غوندي په ځان جامع حرامي کړي ما ته وی تا نه چې مې قران وی خبره کنه نو یغه وی دلته شته وي چې ته خو مې تاسو بیا درس کې چې یقیني شي خبره بل راته خو زنجیرونه غاړه ته چولی وي د ټولو مردا زنجیر ما ته وته الله دنیا کې توقونه چولی سزا ورکړي په پویګینه به وی تراشه بل زیاده تخم بیا راکوس کړم نو بار روت وی راځي دی تر یو لنګر را د خیمل ته چې دا نظر راځي چې با طرف روان کړم دا گاډي ودا سي پلین ولاړو دا نظر راځي بس کوزیدل او څه تقسیمیدل دا د خزو سړو د ماشومان په یولې غوبلو خو تاسو منه قسم په الله چې زو سردا سي تیرېدم د سخه بوین تر اتر کده ډیرانو د غلو بو دای تاسو وګورئ چې کم سړی مواهری تاسو درګونو ته لاړ شئ د شرک زینو ته لاړ شي هلته به تسخا بوی دل راځي د شرک ګندګي قران ځای په زینو وي رجسون رجسون رجسته وي ا ګندګي ته وي چې بوی تیزي لکه غول دما قران وتا سینې دی وی سلیم الفطرت او معاهد سره خپل ودا محسوس کی سخا بوی تیزي دی خوري الله وی مردار په شریک خوري او حلال په ځان بندای سيزيم وصفهم زرد چې الله وی سزا بل ورکم د دې دا خبرو چې دوی بیانې انه بشک الله حکیم حکمت والا علیم او پوی والا ده خو خیالم ده توحید ډیر خولي عقیده ده ډیر خولي عقیده ده د خلکو ته قدر نه دی معلوم دا چې تاسو دی دنیا کې وګرځئ او شرک او مشرکان او د شرک ډیو ګورئ نو شکرونه وو واسه چې دا مخلوق په څه اخته دی دا قران او توحید ډېر لوی نعمت قد خسر الذين يقينا تاوانيان دي خلق قتلوا اولادهم دا خو چې کم خلکو بار دنیا نه لیدل او شرک زین نه لیدل وای مړه دا پنځ پیران اسیوزګار دي شرک دی او توحید دی بس دا مسلې سو دا دونه م بیان وای دې ته ضرورت نشتا شرک کم دی ته لاړ شو لاهور او پنجاب ته او دارنګ دی پیر بابا ته او دې درګونو ته چې پته ولګي شرک نشتا شرک نه دنیا ډکه قد خسر الذين يقينا تاوانيان دي هغه خلق قتلوا اولادهم چې وجلی دي خپل اولاد صفهن پنا پوهه سره بغیر علم او به علم وحرموا او حرام کړی دي ماغه سره رزقهم الله چې الله ولا ور کړی دي حلال حرامي افتران علی الله دا ټول دروغ تړي په الله قد يقينا زلوا گمراه دي وما كانوا مهتدين او ندي پسم او ندي وسملار مندون کې